د پنځمې رکو ترجمه اګنې تا هغه خلک ونه لیدل چې هغوی د خدای د نعمتونو په بدل کې کوپر وکړو او خپل قوم هم د هلاکت په کور یعنی په جهنم کې ورکوز کو چې ټول به پکې ورننوځي او هغه ډیره خراب ټیکاونه ده او د خلکو الله له شریکان جوړ کړی دي چې د هغه د لارې نه خپل ځان او نور خلک گمراه کړي ورته وایا چې یو څو ورځې شونه وکړئ تاسو اخیری انجام خو اسه هم دوزخ دی اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم زما هغه بندگانو ته وایا ایمان راوړی دی او د منځونو پابندی ساتي او زمون ورکړي روزي په پټ او په سرګند خیرات کوي د دې نه ړومبې چې هغه ورځ راشي چې نه به پکې بیا کیږي او نه به دوستی پاللې شي الله هغه دې چې اسمانونه او مځکه یې پیدا کړل او د بره نه یې اوبه راوورولې بیا د هغې اوبو نه یې مختلفې میوې تاسو له د رزق په طور را پیدا کړې او ستاسو په خاطرې یعنی ستاسو د پاره کشتی تابع کړه چې داغه په حکم په سمندر دریاب کې روانه وي او ستاسو نه پلې دریابونه مسخر کړل او تاسو د فار انور او سپوږمۍ مسخر کړل چې همیشه روان دي او تاسو د فار شپه ورځ تابع کړل او تاسو له هغه ټول سيزونه درکړل چې تاسو غوښتل او که تاسو د الله نعمتونه شمیرل غواړئ نو شمیرې پوره کولې نشئ اوس د شپږمې رکو ترجمه او هغه وخت یاد کا چې حضرت ابراهیم علیه السلام وی اے زما ربا دا خاریا یعنی مکه مکرمه دا منځې کړې او ما او زما زامن د دې کار نه بچ وساتي چې د بوتانو عبادت وکړو اے زما ربا دی بوتانو خو ډېر خلق گمراه کړی دي نو څوک چې په ما پسې روان دي هغوی خو زما دي یعنی زما مرګري دي او څوک چې زما د حکم نه نافرمانی وکړي نو ته بخون کې ډېر رحم کون کې تا کار دی نو زه به څه ویم چې څه اوسه کینو ای زما ربه ما خپل اولاد په شګو بنجرو کې آباد کړی دي تا د لوی کور په خوا کې چې خانه کعبه ده ای زمونږ ربا د فار د دې چې دیو د منځونو پابندي ساتي نو د ځنې خلکو وړونه د دې واړخ تمایل کړي یعنی کاږه کړي او دی له میوې روزي کړي چې ستا شکر وباسي اے زمون ربا تا ته هر څه معلوم دي څه چې مونږ پټوو یعنی پټې کوو او څه چې څرګندوو او د الله نه هیڅ څیز پټ نه دی نه په مځکه او نه په اسمان ټول تعریفونه الله لره دي چې ما ته یې په سپینه ګیره دوه زامن اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام راکړل بېشکه زما رب دعاګانې اوري ای زما ربه ما هم د مانځه پابند وساتې او زما په اولاد کې هم داسې منګزار خلق پیدا کړي اے ربا زما دعا قبول کړي اے ربا تما وبخي او زما مور او پلار وبخي او ټول مؤمنان وبخي فقم ورځ چې به حساب کتاب کیږي چې سترګې به یې کاغې راوځي یعنې د دې کافرو د ډېر هیبت د لاسه خو سړي چې کله ډېر هیبتي نو سترګې نشي رپولی او بټې دا سترګې راوتي منډې به وهي سرونه به یې اوچت کړي وي نظر به یې پښتانه نه راګرځي یعنې یو خوا بل خوا به نشي کتی اوړونه به یا لوتی وي او دا خلک د هغې ورځې نه ویروه چې عذاب ورته راشي نو ظالمان به وایي ای زمونږ ربه مونږ ته لږ شانتې مهلت راکړه تا بلله به قبوله کړو او د پیغمبرانو متابعت به وکړو هغوی ته به جواب ورکړی شي خګنې تاسو لومبه قسمونه نه وخوړلی چې په تاسو به هیڅ چره زوال ناراضي حال دا چې تاسو د هغه چا په ځایونو کې استوګن وئ چې په ځان یې زیاته کړی وو اخخ کاره درته معلومه وه چې مونږ هغوی سره سس کړیو او د هغوی مثالونه مو درته هم اورولیو او دی خپل ټول پریبونه خلاص کړل او د دیو د پریبونو جواب الله سره پروتو اگر که د دیو چالونه داسې درانه چالو نه وو چې غرونه هم ورته د ټینګ نه وو نو دا ګمان هیڅ چره مکوا چې الله بخفل پیغمبرانو سره وعده خلافی وکړي بشک الله غالب بدلا غستون کړي دیو د هغه ورځ نه وای روا فکوم اورز چې مزکا به بل مزکه شي او اسمانونه به نور اسمانونه شي او دی ټول به یو غالب خدای ته سرګان ور مخامخ شي او ته به وویني چې مجرمان به په دغه ورځ په یو بل پورې په زنجیرونو کې تړلي وي د هغوی کمیسونه به د تارکولو نه جوړ وي او په مخونو به یې د اور لمبه راخوروي دپاره د دې چې الله هر نفس له د خپل عمل بدله ورکړي بېشکه الله حساب کتاب ډېر زر خلاصوي دا قرآن د خلکو دپاره یو لوی پیغام دی او ذکر راغلی دی چې د دې په ذریعه هغوی ویرولی شي او چې پوه شي چې په حقیقت کې الله یوازې معبود دی او چې د پوهې خاوندان ترنه سبق واخلي سورة الحجر اوس د دې صورت د لومبنۍ رکو ترجمه د الله په نام شروع کوم چې ډېر بخون کې او زیات مهربان دی الف لام را دا د یو کامل کتاب او واضح قران آیتونه دي هغه وخت لري نه دی چې کافران به بیا بیا د ارزو کوي چې کاش کمون مسلمانان شوي وي دیو پریک دا چې اوخري اوس کی او مزي وکړي او غلط امیدونه په غفلت کې وغورځوي ډیر زر به ورته اصل حال معلوم شي او مونږ چې د دې نه په خوا یو کلی تبا کړی دی نو د هغې د فاره یوه مقرره لیکلې نیټه وه یو قوم د خپلې نیټې نه نه خو مخکې تلی شي او نو ورستو پاتې کېدې شي او دی وایي چې اے هغه سړیا چې ستا د وینا مطابق نصیحت تر باندې را نازل شوی دی یعنی چې ته ځان ته پیغمبر وې ستا دعوه ده مونږ خو د تنوي خو ته ځان ته وې ته خو تیار لیوانه یې مونږ ته خپل پرښتې ولی نه را مخامخ کوي کته په خپل داوا کې رښتینی خدای وایي مونږ خو پرښتې هسې نه را لیږو بلکې د حق د فیصلې د فاره را نازلو او هغه وخت به دیو ته هیڅ مهلت ورکولې نشي پاتې شو دا د نصیحت کتاب نو دا هم مونږ را لېږلې دی او هم مونږ به په خپل حفاظت کوو او موږ ستانه مخکې هم ډیر پیغمبران د پخوانو خلکو قبیلو ته ورلیږلیو او هیڅ کله داسې نه وه شوې چې مونږ یو رسول لیږلی وي او هغوی ورپورې ملنډې کړي نه وي دغسې دا ملنډې مونږ د مجرمانو پړونو کې وراچوو دیو په دې قران ایمان راوړي او د پخوانو خلکو نه هم دغه سي دستور راغلی دی او کومنګ دیو ته په اسمان کې یو دروازه پرانیزو او دی په ورځ رڼا بر اوخیږي نو دا به وایي چې دا خو زمونږ نظر بندي وشوه بلکې په مونږه خو سم دم جادو وکړی شو او په هغه کې مدرانه درانه غرونه اچولې دي او په هغه کې مو هر قسم سيزونه په اندازه د هزار اټو کولی دي او په هغه کې مو تاسو لهم د ژوند سامان جوړ کړی دی او هغه چا لهم چې تاسو ورله د روزي بندوبست نه کوئ او مونږ سره خود نومي چیز ډکه خزانه پرتی دي او مونږ د هغې نه یو مقرر مقدار را نازلوو او د اوبو نه ډک بادونه هم مونږه را لیږو بیا د برنه اوبه مونږه را ورو بیا پر تاسو خړوبوو او دغه وبو تاسو په خپل راجم کولې نشي او هم یوازې مونږ جون ورکوو او مرګ راولو او هم مونږ به د هر څو وارثان پاتیو او موږ تاسو نه پخوانی هم خپې جنو او تاسو نه ورستنی هم خپې جنو او بشک ستا رب به دا ټول را جمع کوي هغه د حکمت خاون په هر څه پوهه دی